رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې چې په کومو کورونو کې اوسېدې د دې کورونو نسبت بیبیانو ته هم کیږي او د دې کورونو نسبت رسول الله ته هم کیږي کله وی دا د پیغمبر کورونه دي او کله وی دا د بیبیانو کورونه دي او سړی حیران شي چې دې ته موږ د چا کورونه وایو نو ده دا خبره شروع کړې ده چې د دواړو ورته ویلی شي بیبیانو ته نسبت کې په اعتبار د سکنا سره چې دا زینه د اوسېدو د هغې دي رسول الله ته نسبت کوه په دغه سره په اعتبار د ملکیت سره نې هغه څه دی مالک دی دې کې حدیث دی د عبدالله ابن عمر نه دې واقع بیانوي ګوره دې حدیث کې مرالل چې د بیبیانو د کورونو نسبت چاته شوی دی بیبیانو ته قال عبدالله وی ارتقیتو زه اوختم فوق بیت حفصه د پاسه د کوټې د حفصې زه د خپل خور حضرت حفصې کوټې ته وختم حفصه د رسول الله صلی وسلم بیبي ده د عبدالله صاحب خور ده د حضرت عمر صاحب لور ده ارتقیتو زه اوختم فوق بیت حفصه د پاسه د کوټې د حفصې اوس ګوره بیت د دې نسبت چاته وشو بیبي ته وشو حضرت حفصې ته ارتقیتو زه اوختم فوق بیت حفصه د پاسه د کوټې د حفصې چې کتل می فرأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما اولید رسول الله یقضی حاجته چې هغه پوره کو خپل حاجت قضای حاجت کو غالبا تشي میتیازې کولې مستدبر القبله په داسې حال کې چې دی شا کوونکې قبلې ته قبلې ته شاوه شام ته مخو مستقبل الشام او مخ کوونکې شام ته اوس دا مسله مخکې مونږ ویلې وه چې آیا قبلې ته په اودسماتي کې مخ کول شا کول دا څنګه دي دا مخکې تېره شوې وه خو صرف د دې ځای دپاره وایي چې د دې کوټې نسبت د دې کور نسبت دغه ته شوی دی ښه بیبي ته شوی دی او دا نسبت ولې شوی دی په اعتبار د سکنا سره چې دلته کې دی کې به دوی اوسېدل حدثنا ابن المنذر قال حدثنا عمرو بن عياس عن هشام عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشه وی رسول الله به د مازیګر مونځ کله کو وی رسول الله به د مازیګر موز دونه وختی کو چې زما د کور نه بلا نور وتلی نو قالت حضرت عیشه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ کو العصر د مازیګر رسول الله به د مازیګر مونځ کو خو والشمس او حال دا دی چې نور مراد دلته د نور نه د نور ککوړې مراد نه دی ښه د دې نور دا دغه دی چې کوم ځای باندې لګي هتې مراد دی والشمس او نور چې دی لم تخرج هغه بلا وتلی نو من حجرتها د کور د هغې نه وګورئ حجره ده نسبت یې چاته وشو حضرت عیشي بیبي ته او دا نسبت دا څنګه شوی دی په اعتبار د سکنه او د اوسېدو سره شوی دی که ستاسو خیالي مازیګر ګوری که نه د انور د خلکو په صحن کې راکوزي په صحن کې لږي خلک ورته انور ته ناست دي چې انور څومره ښکته کیږي دا سوري وړاندې کیږي آخر کې چې انور لږ ښکته شي دا دغه نه دی د انور ککوړې دلته د انور د دغه نه اوچت شي وځي د کور نه په ټول کور باندې سوري شي حضرت عیشه بی بی وی رسول الله به دونه وختي مونځ کو چې لانور به زما د کور نه تلې نو هماغسې به کور کې لګېده مونږ وایو ټیک ده د هغې کور داسې نو لکه زمونږ چې دا لوړې لوړې قلاګانې ساده واړه واړه دیوالونه او د وړو دیوالو کور, کور چې دی هغه چې نور بلکل ډېر ټیټ شوي نه وي هغه د کور نه نوځي والشمس انور چې دی لم تخرج هغه لا نوبه وتلې من حجرتها د کور د هغې نه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرة قال عن نافع عن عبد الله قال نافع بیا راغی او چې نافع سره عبدالله ذکر شي نو مراد دی عبدالله ابن عمري عن عبدالله دی روایت کوي د خپل استاد عبدالله ابن عمر نه قال عبدالله وی قام النبی صلی الله علیه وسلم ادری د پیغمبر علیه السلام خطیبا په داسې حال کې چې هغه خطبه ویونکی و دا په جماعت کې ولاړ دی په منبر باندې ولاړ دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی څه چل وکړه خطبه یې ویله او فاشاره هغوی اشاره وکړه فاشار رسول الله اشاره وکړه نحو مسکن عائشه مسکن د اوسېدو ځای ته وایي ښه دلته تې مراد د کور فاشار رسول الله اشاره وکړه نحو مسکن عائشه په طرف د کور د عایشې وګورئ حضرت عایشه چې کوم ځای اوسېده د دې کور نسبت چاته وشو حضرت عایشې ته دا نسبت ولې وشو دا په اعتبار د سکونت سره مالک د هغې رسول الله خو سکونت پکې د شاو د حضرت عایشې فاشار رسول الله اشاره وکړه نحو مسکن عایشه په طرف د کور د حضرت عایشې کومو ملګرو چې مسجد نبوي لیدلی او بیا په مسجد نبوي کې هغه ریاض الجنه نه دی ریاض الجنه نو ریاض الجنه داسې دی لکه داسې قبله داسې دی داسې هغلته منبر دی نو او دې طرف ته د حضرت عشی کور دی دا نن چې د رسول الله روزه مبارکه ده نو پیغمبر علیه السلام داسې اشاره وکړې داسې داسې چې د دې طرف نه به غټې فتنې راسي دې طرف نه مطلب د څه دی دې اړخ ته چې دی د مدینې نه دې اړخ ته نجد هم پروت دی د دې علاقې نه د دې دغه مدینې نه دې طرف ته عراق هم پروت دی د دې طرفونو نه به د شیطان د جماعتونه او د شیطان د پاټۍ روزي فاشاره رسول الله اشاره وکړه نحو مسکن عایشه په طرف د کور د حضرت عایشه په طرف د کور د حضرت عایشه او فقال وی وی چې هناک الفتنه په دې ځای کې به لوی فتنې وي په دې طرف هناک په دې طرف به الفتنتو فتنی وي څونه فتنې چې پیدا کیږي د دې طرح نو پیدا کیږي سلاسن دا خبره رسول الله وکړه درې پیرې اوس سوال دا دی که یو سړی دغه ځای کې نه وي رسول الله خو اشاره وکړه هغه اشاره چې چا لیده هغه خو لیده چې دا اوس منګه منګ ایران شو چې رسول الله کم پلو اشاره کړې ده یا د حضرت عیشې بی بی کور منګ ته څنګه معلوم, څنګه معلوم دی خو منګ ته معلوم نه دی نو ځکه وایي مشرق پلوي اشاره وکړه رسول الله د مشرق پلوي اشاره وکړه دلته بعضې جاهلان حضرت عشی بیبه باندې اعتراضونه کوي چې حضرت عشی بیبي کوټه نه ده دا د فتنو د سازشونو مرکز ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه چې دې طرف ته به لوی فتنې وي وګوره رسول الله د حضرت عشی بی بی کور ته دغه وکړه نو دوی چې حضرت عشی بی بی څوک خلاف دي دا نه ځینې حضرات هغوی دا دغه کوي لیکن دا د هغوی هسې ضد دی او عناد دی دوی الفاظو ته نه دي کتلی رسول الله اشاره داسې ونه کړه چې فاشاره مسکن عایشه رسول الله اشاره وکړه کور د عایشې ته داسې نه وایي وایي په طرف د دغې وکړه اوس زه وایم دې طرف ته رویس ده ستاسو کور پلو نو څه مطلب دا رویس ستاسو کور کې ده نه دې جانب ته وکړه او فقال وی وی هنا الفتنه په دې ځای کې به فتنې وي سلاسن دا خبره درې پیرې وکړه دا کم ځای کې دی پلو من حیثو د هغه ځای نه یطلعو چې راخیږي یطلعو چې راخیږي قرن الشیطان قرن الشیطان هغه ښکر د شیطان ښکر د شیطان راخیجي اصل کې دا مطلب دا دی د هغه ځای نه چې نور راخیجي د هغه ښکر او د سر د شیطان سره سهار چې نور راخیجي دا ځناور ورته د سر مخامخ کړي او د انور پرست چې د دغه عبادت کوي که نه د انور نو شیطان وی دا ټول ماته سجدې کوي نو د هغه ځای نه چې راخیجي قرن الشیطان نور چې هغه یو ځای وي دا سره د شیطان سره قرن خپله معنی ده اخکر کمسه لیکن استاذ وی دلته ته مراد دی جماعت پارټي د هغه ځای نه یطلعو چې راخیږي به او پیدا کیږي به قرن شیطاني جماعت او پارټي د شیطان د شیطان جماعت او د شیطان پارټي به د دې طرف نه راځي داسې د دې نه مراد څوک دی ځینې خلک وایي د نجد علاقې ته اشاره کوي دا ریاض او دا خوشه ټولې فتنې چې د عربو په دغه کې راځي د دې طرف نه به راځي د دې نجد د دې دغه نه ځینې خلک وایي نه مراد د دې نه عراق دی اکثر خلک هم دا وایي چې عراق دی عراق مخکې چې تاریخ وګورئ څونه د فتنې پیدا شوي دي د دې ځای نه پیدا دي او دقه رنګې چې پیدا کیږي آینده نو هم د دې علاقو نه به پیدا کیږي دا دغه د دجال راځي او دا دغه راځي دا به هم د دې اطرافو نه راځي نور یطلعو راخیږي به او پیدا کیږي به قرن شیطاني جماعت او ډله د شیطان حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن امره بنت عبد الرحمن عن عائشه حضرت امره وي ان عائشه زوج النبي ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم یقینا حضرت عائشه چې هغه بیبي محترمه وه د رسول الله اخبرتها دی حضرت عشی خبر ورکو دی عمری ته د سشي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول کان عندها هغه و د دې سره حضرت عشوی رسول الله زما سره کور کې ناستو وانها سمعت صوت انسان او حضرت عیشی وورید آواز د یو انسان رسول الله د حضرت عیشی په کور کې دی او حضرت عیشی چې دی وورید آواز د یو انسان د یو سړی یستازنو چې هغه اجازه غوښتله فی بیت آی حفصه په کور د حضرت حفصه کې اوس وګوره د بیت نسبت چاته وشو حفصه ته وشو که ونه شو حضرت عیشه بیبي وی په کور کې ما سره رسول الله زما د کور خواته د حضرت حفصه کورو یو سړی راغی د حضرت حفصې د درو... په دروازه کې ودرېده او اجازه غواړي چې حفصې بیبي زه در... درشم یستاذنو چې هغې اجازه غوښتله فی بیت حفصه په داخلېدلو د دا کور د حفصې کې حضرت عایشه وایي ما رسول الله ته شکایت وکړ چې حضرت ته وګوره دا پردی سړی دی او دا راځي او د حضرت حفصې نه د ورتلو اجازه غواړي دا خو پردی سړی دی نو دی څنګه اجازه غواړي فقلت ما ورته ووې یا رسول الله ای د الله رسوله هذا رجل دا خو یو سړی دی او یستاذنو هغه اجازه غواړي یستاذنو هغه اجازه غواړي فی بیتک په کور ستا کې اوس هغه دی د بیت نسبت چاته وشو رسول الله ته وشو همدغه کور دی کله نسبت حفصې ته کیږي کله نسبت رسول الله ته کیږي هماغه زړه خبره ده رسول الله ته نسبت په اعتبار د ملک سره کیږي حفصې ته نسبت په اعتبار د څه سره کیږي د اوسېدو سره نو حضرت دا پردی سړی دی او دی راځي او اجازه غواړي په داخلېدو د کور ستا کې دا څنګه چل دی پیغمبر علیه السلام ورته وایي خفه کېږه ما دا هغه پلانې دی او دا د حضرت افسې تره دی رضاعي ترې دی او رضاعي تره د خپل رضاعي ورېرې سره چې دی نو دغه دی که ځای ته ورځي نو ورتلی شي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اوراه زه ګمان کوم په دې سړي باندې فلانن فلانی هغه نامه واغشته خو دلته وی چې رسول الله به نامه غشتي وي خو دلته یې دغه نه ذکر کړي او لعم حفصه او دا رسول الله چې دا نامه واغشته نو دا د چا دا غتره د حفصې من الرضا عادتي دا د حضرت حفصې د رضایي ترو او هغه وی دا غپلانې دی او سوال پیدا شو نو چې د رضاعي تره هغه څنګه رضاعي دغه کره راځي خور کره نو دوی وی ان الرضاعته یقینا دا تی ورکول تحرمو دا حراموالی راولی ما د هغې یحرمو چې هغه حراموالی راولی من الولادتې د پیدایش نه لکه د ولادت د وجې نه رویره حرامه ده تره سره نکاح حرامه ده رور سره حرامه ده دقسې د رضایي رور سره د رضایي تره سره رویرې سره رواره سره نکاح حرامه ده باب ما ذکره بل سرنامک دی دا باب دی د هغې چې کم ذکر شوي دي من درع النبی صلی الله علیه وسلم زغره مبارکه د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر علیه السلام زغره وکه نه وه نو تاسو ته به ذکر وکړي د هغه حدیثونو چې په هغې کې د رسول الله زغره راغلي که ستاسو خیال دی خو بیا ذکر نه کی خو حواله ورکوي رسول الله صلی وسلم حضرت عایشه بیبي څه وایي وایي پیغمبر علیه السلام چې وفات شو او د هغه زغره چې دی هغه د یو یهودي سره ګاڼه وه و درعه مرهونه د هغه زغره د یو یهودي سره ګاڼه وه هغه د هغه زغره وه و عصاه او امسا داغو د رسول الله امسا وکنه وه وی او امسیم وه یو حدیث کې براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته تللی دی خانه کعبې طواف کوي په اوښ باندې سور دی او د هغه سره امسا وه نو چې حجر اسود ته به راغې د امسا به یې د دغه له یوړه حجر اسود له او بیا به یې د هغه امسا سر ښکل که وعصاه امسا داغه وسیفه توره داغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم توره وکه نه وه وی د هغوی چې کله هغوی وفات کېدلو د هغوی لس تورې وې لس او په هغې کې یو مشهوره توره وه چې هغې ته ذوالفقار وایي وقدهه پیاله داغو وقدهه پیاله داغو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراک سکاک د پاره پیاله وکنه وه وخاتمه ګوته داغو رسول الله ګوته وکنه مراد د ګوتې نه دا زمونږ او ستاسو ګوتې نه دي هغه ګوته چې د هغې د غمی په ځای کې مهر و مهر محمد رسول الله پې لیکلی شوي ومستعمل الخلفاء او هغه شیونه چې مستعملول به خلفای راشدینو بعده بس د هغې نه بعضې شیونه و د رسول الله نه پاتې و هغه په وراست کې تقسیم شوي نو همدې خلفای راشدینو به استعمالول ها وما استعمل الخلفاء او هغه چې استعمالول به خلفای راشدینو بعده پس د پیغمبر علیه السلام نه من ذالک د دینه لکه ابوبکر صدیق عمر فاروق حضرت عثمان د رسول الله هغه ګوته به استعمالوله دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه ده توره ده مما د هغه شیینو نه لم تذکر چې نه دی ذکر شوی قسمته تقسیم د هغې دا نه چې رسول الله لاړ هلکه توره یې راوالی وارثانو ته ورکې ګوته یې راوالی وارثانو ته یې ورکې ومن شعره او ویخته د رسول الله هلکه د رسول الله ویخته سړی ځان سره ساتي د رسول الله ویخته د ځان سره سړی ساتي د تبرک په طور باندې روره بې اندازې تبرک دی بې اندازې کتاب الحج کې مونږ ویلي په مینا کې رسول الله صلی الله وسلم حج سر مبارک کلو صحابه ورته ولاړو همداسې یو وی چې ماله په ګوتو ویښته راشي او بل وی چې ماله راشي رسول الله وسلم چې دا یو طرف سر وخره یو صحابي ته یې ورکړه وایي دا په دې خلکو دغه که تقسیم که دا زمونږ بزرگان وی تبرک به آثار صالحین د نیکانو خلکو یو شی دی او د تبرک د برکت په حاصلېدو تور باندې ته د ځان سره ساتي د استاد د سره پټکې دی د هغه د سره واسکټ دی د هغه د سره یو کتاب دی او ته په طور د تبرک ساتي بلکل صحیح ونعله او پڼې داغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پڼې موږ ته به استاد د نعل معنی پڼې کوله هسې پڼې به یې کولې خو زموږ د پښتنو پڼه بیل شي وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعل چې د هغې نه مراد د مطلق پیزار او د هغه پیزار د هغه و آنیته او د لوښو د هغه د رسول الله نه نور لوښي پاتي صحابه و به د ځان سره هغه ساتل په طور د تبرک باندې یا یو کوزړی وه دا د زیړو کوزړی وه دا به د صحابه د ځان سره ساتل چې دا د رسول الله دغه ده پیاله به یې وه حضرت انس صاحب سره یو پیاله وه چې درون نه درون میلمه به راغی حضرت انس به له پکې اوبه واچولې وله به یې راوویسته هغې کې به هغه اوبه وڅکلې په ځان به یې هغه اوبه راواړولې دا به د هغه لوی دولت او سرمایه وه مما د هغې نه شرک فیه اصحابه چې شروع کیو په هغې کې اصحاب دغه دا ټول تقسیم شوي نو ټول د صحابو په شریکه و وغیرهم یا بغیر د صحابونه لکه تابعینو مسله رسو را روانه ده بعد وفاته اسلم پس د وفات د پیغمبر اسلم نه دا بعضې شی نه پاتې ټول صحابه په دې کې شریکو د صحابو نه رستو تابعین په هغې کې شریکو حدثنا محمد بن عبد الله النصاري قال حدثني ابي عن سمامه عن انس ان ابا بكر حضرت انس وی ان ابا بکر رضی الله تعالی عنه یقینا ابو بکر صدیق لما استخلف کله چې هغه خلیفه کړی شو لما استخلف کله چې هغه خلیفه کړی شو نو چې هغه خلیفه شو نو ابو بکر دلته کې دې ته التفات د تکلم له غیبت ته عرب داسې عجیبه خبرې کوي وی به متکلم خو ځان به فرض کړي دغه غایب نو څه ګورئ وایي چې کله هغه خلیفه شو نو بعثه حضرت ابوبکر ولیږه د انس په کار خو داسې چې داسې ویلې بعثني بعثه هغه ولیږه انس الی البحرین بحرین ته چې لاړ شه بحرین ته او د هغه ځای نه چې دې صدقې راوړه وکتب له او رسول الله اولی ابو بکر صدیق اولی که له دانس دا پارا هازل کتاب دا کتاب دا یو خط دوی سره باو دا خط په طور د تبرک سره بدو وی دا ابو بکر صدیق ماته لیکلی دی وختمه او مهری او پاغه بخاتم النبی صلی الله علیه وسلم پاغه مهر د پیغمبر علیه السلام ګوره د پیغمبر علیه السلام مهر او هغه بیا چې دی ابو بکر صدیق سره او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د تبرک په طور باندې هغه استعمالو ګوره خط لیږي په هغه خط باندې خپل مهر نه وي د رسول الله وي وکان نقش الخاتم او هغه نقش د هغه مهر ثلاثتو استورن درې لیکې وړې درې لیکې وې د دې غمی په ځای باندې دغه ځای کې په هغې لیکۍ شوې وه هغه دا وه محمد رسول الله درې ټکي دي یو لیکه محمد وه یو رسولو او بل الله محمد یو لیکه رسول بل لیکه الله بل لیکه دا په طور د څنګه و ځینې خلک وایي د پاس نه شروع وه پاس لیکه وه محمد لاندې لیکه وه دویمه رسول او دریمه لیکه لاندې وه الله لیکن علامه نووي او دا نور علما وایي چې نه داسې نه وه رسول الله ډیر د الله د نامې ادب کو دا د لاندې نه شروع وه لاندې محمدو بیا وپسې پاس رسولو او بیا الله د پاسو خیال دی د هغوی په دغه باندې په ګوته کې چې کوم نقش جوړو هغه دا و محمد رسول الله درې هغه و محمد یو رسول بیل او الله بیل محمد سطر دا محمد صلی الله علیه وسلم دا یو سطر یو لیکه وه ورسول سطر او رسول دا بله لیکه وه والله سطر او الله ټکی چې دی نو دا بله لیکه وه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الصديق قال حدثنا عيسى بن تهمان قال حضرت عیسی ابن تهمان وی دا د حضرت انس صاحب شاګرد دی وی موږ د حضرت انس صاحب ځای ته ورلو نو قال دی وی اخرج الینا انس راوست مونږ ته حضرت انس د رسول الله خاص خادم دی د مونږ ته راوست نعلین دوا پاڼې ماوی مراد د پاڼو نه دی پیزار دوا پاڼې راته راوستې خو دا پاڼې څه وې جرداوینې چې هغه دواړه بې ویښتو وې عام طور پخوا ساده زمانه وه پیزار به یې جوړو خو دا ببر ویښته به پې ولاړو حضرت انس چې موږ ته کومې دغه راوویسته نو هغه دغه بې ویښتو وې ویښته پې نو جرداوین دا تصنیه صیغه ده د دې مفرد راځي جردا کم شی چې بې ویښتو وي نو هغې ته وایي جردا د مؤنث صیغه ده د دې مذکر راځي اجرد نو جر دا وینې چې هغه دواړه دغه بې ویښتو وي او لهما د دې دواړو دپاره قبالانې دوه قبالې وي د دې دواړو دپاره دوه قبالې وي نو یا دا مطلب دی چې یوه قباله د یوې خپې وه او بله قباله د بلې خپې وه یا دا دی چې په هره کیړۍ کې دوه قبالې وي اوس موږ له پښتو کې د دې نغه نه راځي نو چپل نه دی هوایي چپل چې ورته وایي خیال کې هم راځي لاندې تلی وي دې ځای کې دا غټه ګوته او دا وسره بله ګوته د دې منځ کې دلته د تلی نه داسې یو پړی راختلی داسې خیال کې راځي دا چې راغلي نو بیا د دې تلی د پاسه د دې یو سیډ نه او بل سیډ نه داسې دوه نغه ورغلي تسمې دا دوه تسمې هلته کې یو ځای شوي وي د دې قبال سر سره تړلي وي دې ته شراک ویې دا تسمه چې تلې ده او دا بیا چې لاندې دغه ته تلی ته ننوتې د نو دې ته دغه وي قبال نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه پیزار کې دوه قبالې وي نو یا ما وې دا دی چې یوه قباله د یوې پیزار وه او بله قباله د یو وه او لکه دا ستاسو چپل نه دی دقسې چپلو د دې غټې ګوتې او د دې بلې ګوتې په منځ کې به داسې و یا د دې مطلب دا دی دوه قبالې وې د هر یو بیل بیل داسې وې داسې دوه لکه دا نن بعضې پیزارونه دي دوی پکې دوه پړي ښکته شوي وي دا غټه ګوته پکې وردن نه کی د غټې ګوتې نه یو سیټ تم وي او د غټې ګوتې نه بل سیټ تم وي خ لهما قبالان دا غي دوه قبالې وي هلکه چاله ورځي د دې پښتو کې نامه دا دغه نه دی د پاس د د قدم دا شا چې د د دین لاندې ما وی یو پړی کوشوي وي د دې غټې ګوتې او د دې بلې ګوتې په منځ کې او لاندې تلی پورې نښتي دغې ته دغه وایي قبال فحدثني ثابت ابن البناني اوس چې موږ ته دا نغه وی کنه انس صاحب دا دوا پڼې راوویستې عیسی وی موږ د هغې زیارت وکړو هم لیده خو موږ ته دا پته نه لګېده چې دا د رسول الله پڼې دي بیا د هغې نه رستو فحدثني ثابت البناني بیان وکړه موږ ته ثابت ابن مناني بعد و پس د دې نه چې هلکه هغه انس صاحب چې هغه دوه پڼې رایستې وې هغه درته پته لګي هغه د چا پڼې وې وی ما ورته وی پته راته نه لګي وی د خدای بنده دا د رسول الله دغه وی پڼې بعد و پس د دینه عن انس د انس نه چې انهما نعل النبی صلی الله علیه وسلم چې دا دوه پڼې وې د پیغمبر علیه السلام ګوره دوه پڼې وې د انس صاحب سره په د تبرک په طور باندې وې خو دا نه چې دا راغشتې وي چې دا د وارثانو دي او هله بیت المال ته بوځی چې بس دغه شي بیت المال ته داخل کې د ځان سره ساتلی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده حضرت ابو برده وی ابو برده چې قال دی وی اخرجت الینا عائشتو روست منگ تا حضرت عائشی کسا ان کسا منگ باندې کو صادر خو په اصلي کې دا هغه څادر دی چې د وړی نه جوړي نو پخوا به چې کم څادر د وړی نه جوړو نو هغې ته به یې شړی وې شړی نو حضرت عشی مونږ ته راوویستو کساءن یو څادر ملبده پلن ډبل ملبد هغې ته وایي چې داسې ډبلي لبد دغه ته وایي لبد لمسي ته ملبدن پیړ اسې پیړ او ډبل څادر یې راته راوویست دا د حضرت عشې سره وخه په طور د تبرک به دې ساته وقالت او وی وی چې دا هغه څادر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات په دې کې شوی دی وقالت او دی وی فی هذا پدیش صادر کې نزع نزع روح النبی صلی الله علیه وسلم استل شوی دی هغه روح مبارک د پیغمبر علیه السلام وزاد سلیمان عن حمید عن ابی برده اخرجت الینا عائشتو رویست منگتا حضرت عشی ازارا لن غلیزا پیړ غلیظا ډبل پیړ او مما دا د هغې کپړې نه و یصنع بالیمن چې هغه به جوړېدله په یمن کې وکسان او راته راویې ویستو دغه د دا یو شړی صادر من هذه د دینه التي هغه تدعونها چې تاسو را بلې هغه الملبده په ملبدې سره ملبده هغې صادر ته وایي چې هغه پیړي او دونه پیړي لکه د لمسی په شان ډبلي حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن عاصم عاصم عن ابن سيرين عن انس بن مالك حضرت انس ماوی د سره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبرک په تور باندې پیاده وه هغه پیاله به چې یو ګران میلمه راغی ده به ورغی او په هغې کې به یې ولې اوبه راوویستې هغه به هغه وڅکلې انس وی ان قدح النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا پیاله د پیغمبر علیه صلات وسلام انکسره هغه ماته شوه مونږ وی وچاودېدله د لرګي پیاله وه وچاودېدله نو چې وچاودېده نو بیا داسې چل وکړو چې فتخذ مکان شعب نو هغه ونیوه په هغه ځای د چاودېدو د ونیوه په هغه ځای د چاودېدو سلسلتا زنځیر من فضة د سپینو دا کادغه نه دی دا د لرګي پیاله وه وچاودېده نو چې وچاودېده نو بیا داسې چل وکړ چې د سپین نه دي د سپینو زنځیرې راواغشت او دغه چاود ځای له کونډې ورکړې دلته یو کونډه ورکړه دلته یو کونډه ورکړه دا کلک وتړه چې کلک یې وتړه نو لرګی چې وچوي او بیا کلک وتړی هغه داسې شو لکه چې د سره چاودي نی فتخذا مکان شعبی نوینی و پسې د هغه چاودېدو سلسلتا زنځیر من فضه د سپینو قال عاصم دا عاصم نه دی دا راوي عاصم چې د ابن سیرین روایت کوي رأیت القدح ما لیدلې ده دغه پیاله دغه انس صاحب سره چې کومه پیاله وه دغه پیاله ما لیدلې هم ده و شربت فیه دا به د فخر کو او په دې کې مو اوبه څکلي دي حقیقت دا دی چې فخر دی مړه اوبه څکل څکې صاحب چې سړی وویني دا هم لوی غنیمت دی حدثنا سعيد بن محمد البرمي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ان الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن حمر بن الحلقلة الدؤلي حدثه عن ابن شهاب حدثه ان علي بن حسين حدثه آه، ابن محمد ابن شهاب الزهري دی وی چې ان علي ابن حسين چې یقینا علي ابن حسين حسين نه مراد دا مشهور حسين دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسه او دا غزوی دی علي دته خلک وی زین العابدین وی علی ابن حسین حدثه کله چې په کربلا کې حضرت حسین شهید شنو دا غالبا سنه کاسړ هجری ده د سره خپل بال بچمو نو دا ریاض دا علی نه دی دا علی ابن حسین دام وسره و نور د دا کور ماشومانم و خزمو نو چې هغه شهید شو نو بیا د حکومت دا دغه ټول ماشومان ونیول او څه دی راوستل شام ته چې شام ته راوستل نو یزید ته پیش کړه نو یزید بیا واپس راولیږل مدینې ته نو دا علی ابن حسین وی چې موږ کله د دغه نه رالو که نه د یزید د ځای نه د شام نه مدینې ته هغه وی انهم چې یقینا دا علی او د ده کورنۍ حین قدموا المدینه کله چې دوی رالل مدینې ته من عند یزید ابن معاویه د خوا د چانه د یزید ابن معاویه نه مونږ خو هغه د کوفې نه بوتلو شام ته بیا چې دی نو یزید مونږ واپس راولیږلو دغه ته مدینې ته نو چې مونږ مدینې ته راللو مقتل الحسین ابن علی په هغه زمانه د قتل د حسین ابن علی کې چې دا سن اکاسټ هجري وه چې مدینې ته راغې حسین صاحب خو د بني هاشمو دی که نه هاشمي دی د دوی لرې تره زوی دی مسور دا نوفلي دی ښه دا د نوفل قبیلې دی نو لقیه المسور ابن مخرمه ملاو شو د ده سره حضرت مسور ابن مخرمه دا لوی صحابي دی چې ورسره ملاو شو وی بچیا علی لوی ظلم د سره وشو لوی زیاتې د سره وشو فقال له دې مسور وی علی ته چې هل لک ایا شته د ستا دپاره الی ماته من حاجت څه حاجت تأمروني چې ته امر وکې ماته بها په هغې ورته وایي رواره علي څه حاجت دې شته دی څه ضرورت دې شته دی ماته چې ته ماته د هغې وینا وکې او زه یې دله پوره کم د بیادبۍ په شکل نه وایو خو حضرت مسور ګورې دلته یو ضرورت دی یو حاجت دی داسې نه دی راغلی هغه ضرورت رستو ده ده یو خبره ده نو د هغه خبرې دپاره دې مقدمه بیانوي ما ته د حضرت څه حاجت شته څه ضرورت شته چې پوره یې کړم خو ما وې د ده مقصد بل دی رستو فقلتو علی وی ما وته ووی چې له ما وته ووی چې له زما کاکا تا ته ساجت نشته اوس هغه خپل حاجت پېښوي هغه کوي د رسول الله توره وه هغې ته به یې ذوالفقار دا په بدر کې په غنیمت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملاو شوی وه ذوالفقار دا د رسول الله سره وه بیا رسول الله چې دی په خپل اخري ژوند کې دا علي ته ورکړې وه د علي نه به کیدی شي دا بیا تلي حسین ته او حسین به بیا واله کړي دغه ته علي ته خپل زوی ته نو دی ورته وایي هغه توره به رانه کې هغه د رسول الله چې کومه ذوالفقار توره تا سره پرته ده هغه به رانه کې نو فقال له نو اووې دې مسور له علي ته چې هل انت معطیه آیا یې ته راکوونکې ماته آیا یې ته راکوونکې ماته سیف رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه توره د رسول الله الکه ولې غواړې وی ځکه چې علی دا کشر علی ښه علی ستا دشمنان زیات دي بني امیه ستا دشمنان دي هسې نه چې دا خلک د نه دا توره والي نو دا ماته را فانی اخاف زه یریږم ان یغلبک القوم چې غالب بشي په تا باندې دا قوم دا بني امیه علیه په دا توره او سوال پیدا شو که دا توره تاله درکو نو خو تانه به هم والي وایي نه وایم الله قسم په الله لئن اعطیتنیه که چېرې تا راکه ماته ده لئن اعطیتنیه که چېرې تا راکه ماته دغه توره نو څه دی لا, یخ... لا یخلص الیه نو ده ته به رون رسیږي څوک ابدا همیشه لا یخلص را رسېدل به ونه کړی شي دې تورې ته همیشه حتی تر دې پورې تبلغ نفسي چې ځای ته ورسي زما ساه ځای ته ورسي ساه مطلب څه دی مړ شم پې مړ مې پې کي خیر بیا پته نه لګي چې ورکړې ده او که نه ده ورکړې بیا ورته وایي دا مسور ورته وایي ګوره رسول الله به ګوره د خپلو اقرباو ډیر خیال ساته نو علی ابن حسین زم ستا د غیم کنه په اقرباو کې هم د تره زوی دیم لرې تره زوی نو ته زما خیال وساته دا توره راله راکه ان علی ابن ابي طالب دا دی ورته وایي چې رسول الله به د خپلو اقرباو خیال ساتو ان علی ابن ابي طالب یقینا حضرت علی هغه غټ علی خطبا بنت ابي جهل هغه وغوښتله لور د ابو جهل علا فاطمه په حضرت فاطمه حضرت فاطمه ژوندی وه رسول الله په دنیا کې و علی پاسېده د ابوجهل یو لور وه جمیله نامې وه او هغه یې وغوښته او دې خلکو هم دا دله ورکوله نو علی چې دی هغه وغوښتله لور د ابوجهل او دا دی په چا کوله علا فاطمه په فاطمه باندې مطلب دا دی په فاطمه باندې بن کوله فسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واوریدل د پیغمبر علیه السلام نه یخطب الناس چې هغه بیان کو خلکو ته فی ذالک په دې په دې باره کې علی منبره په منبر حضرت فاطمه راله رسول الله ته دا پریاد کوي چې حضرت دقسې علي لګي او د ابوجهل لور کوي او خلک وایي چې رسول الله د خپل لوریانو د پاره غوسه نه کوي چې څه وسره کوي هغه کوي وسره ها علا منبره په خپل منبر هذا چې دا دی و انا یوم اذن مسور وی زه په دغه ورځ کې لمحتلمون زه بالغم بالغم یو ځای کې راځي بالغ کېدو ته نږدې وم فقال رسول الله په بیان کې ووی ان فاطمه مني یقینا فاطمه زما د بدن یو ټوکړه ده او که علی ولګي او د ابو جهل لور پې وکړي نو انا اتخوف او زه یریږم ان تفتنه ان تفتنه چې نقصان به ورسول شي فاطمې ته فی دینها په دین د هغې کې ځکه چې دغه پې وکړي بن نو بن خو د بنې سره بغض کوي او یو کس چې د بل سره بغض کوي دا خو د دین نقصان دی ثم ذکر بیا رسول الله ذکر کو سحرا خپلوان له چې د هغو سحر سخر تم وی او سحر د لور خاوند تم وی دلته ته مراد دی د لور خاوند حضرت زینب د رسول الله مشره لور وه د هغې خاوند ابوالعاص ابن ربی هغه ذکر کو نو بیا ذکر که رسول الله سهرا هغه خپله زومه له چې د دو او من بنی عبد شمس دا د کمی کورنۍ نه د بنی عبد شمس کورنۍ نه حضرت عثمان هم د بني عبد شمس کورنۍ نه دی او دیم دی فاثنى علیه نو رسول الله صفت وکړه د هغه فی مصاهرته په هغه خپلولۍ د هغه کې ایاهو د رسول الله سره هغه چې ما سره کوم خپلولي پاللې ده که نه نو هغه بې اندازې ده فصدق قال رسول الله وی چې حدثني هغه ماته بیان وکړ فصدقني ماته رښتیا رښتیا ووی چې خبرې به یې کولې دروغ به نه وي رښتیا به وي ووعدني او هغه زما سره واده وکړه فوفا لي نو هغه واده زما سره پوره کړه په بدر کې همدقه ابوالعاص گرفتار شوی و چې گرفتار شوی و خلکو چې دی د خپلو قیدیانو دپاره فدیه او مالونه رالیږل حضرت زینب هم راولیږه مال نو په هغه مال کې یو هارو او هغه هار چې دی د حضرت خدیجې و بیا حضرت خدیجه دی زینب له ورکړی او زینب بیا دا هار په فدیه کې راولېږ چې مدینې ته هار راغی چې رسول الله ورته وکتل نو داسې طبیعت خراب شو حضرت عایشه حضرت خدیجه ورته رایاده شوه بیا خیر په مشوره باندې دته هغه فدیه معاف شوه خو رسول الله ته یو وعده واغشته چې ابوالعاص پرېږدو خو دی خو چې مدینې ته لاړې د تلو سره به فورا زما لور زینب ماته رالیږي دی واده ورسره وکړه چې هغه لاړو فورا د هغې د رالیږلو انتظام یې وکړو مدینې ته هغه راولیږله وایي ما سره یې واده وکړه نو هغه واده ما سره څه کړه پوره کړه و انی لست احرم حلالا او زه چې یم زه نه حراموم حلال ټیک ده چې علي که د دغه لور کوي د ابوجهل ودې کی خو زما لور دې بیا طلاقه کی ولا, أحر ولا احل حراما او نه زه حلالوم حرام ولكن والله لیکن په الله قسم چې د رسول الله لور او د الله د دشمن لور به سره دواړه یو ځای نشي فاطمه د رسول الله لور وه جمیله چې دی نو دا د چا لور وه دا د ابوجهل لور وه ولكن والله لیکن په الله قسم لا تجتمعو یو ځای راجمع به نه کړی شي بنت رسول الله لور د رسول الله و بنت عدو الله او لور چې دی د الله د دشمنو ابدا همیشه حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان محمد بن سوق عن منذر عن عن, عن ابن الحنفية قال ابن حنفیه دا د حضرت علی د بلې ښځې نه زوی دی محمد ابن حنفیه ورته وایي مجلس لګېدلی دی په مجلس کې څوک راپاڅېدل د حضرت عثمان صاحب پسې بدې ردې شروع کړې نو محمد ابن حنفیه راپاڅېد وایي چپ د عثمان پسې بد رد مه وایه نو هغه سړی ورته وی چې ولې به بدرد نه وایو حضرت علی به د ده پسې بدرد وی ستا پلار علی هغه به د عثمان پسې دغه وی بدرد وی نو که مونږ یې ووایو نو دا خو څه بده خبره نه ده نو دی ورته وی زما پلار علی هغه د عثمان پسې بدرد نه دی ویلی قال دی وی لو کان علی کچروی زما پلار حضرت علی ذاکرا یادون کې وی په بدو عثمان عثمان لکه زما پلار علی حضرت عثمان په بدو یادولې یو ځل د یو کار وکړو او ډیر زیات زما زیاتې زما د پلار سره وکړو خو بیا هم زما پلار دی په بدو یاد نکړو نو که چېرې وي پلار زما علي ذاکرا یادونکې په بدو عثمانا عثمان له نو ذکره یومه نو ده به ذکر کړی وي په بدو په هغه ورځ جاءه ناس چې راله ده ته یو جماعت فشکو هغوی شکایت وکړو سوعات عثمانه د هغه مزدورانو د عثمان سعاد جمع د سعی ده هغه کس ته وایي چې حکومت د زکات پر غونډولو باندې مقرر کی حضرت علی ناست یو جماعت راغی د شپنکیانو وی حضرت د حضرت عثمان هغه زکات را غونډونکي سړي نه دي هسه موږ سره بې اندازې ظلم کوي زکات په یو مال کې فرض نه او دوی ته زکات اړي یاد خیال فشکاو دې شپن کیانو دې خلکو شکایت وکړو د چانې شکایت وکړو د هغه مزدورانو د عثمان چې هغه کم مزدورانو به زغه راغونډول زکاتونه وی ښه تنګ کړی یې نو فقال لی حضرت محمد ابن حنفیه وی چې ما ته اووی علی خپل پلار علی چې اذهب الی عثمانه لاړ شه عثمان ته خط یې راله راکړی ده دا خط چې د صدقو د زکاتونو مسلې پکې دي دا خط عثمان ته یوسه فاخبره او ته ولا خبر ورکا عثمان ته خبر ورکا چې انها دا صحیفه نه ده دا ولا کاغذ ورکا کنه چې باغې کې احکام د زکاتو وی انها چې دا کاغذ چې دی صدقه رسول الله اسلام په دې کې بیان د چا دی دا غ صدقه د رسول الله دی چې پیغمبر علیه السلام به زکاتونه څنګه غونډول او فم نو چې دا دین نو حضرت عثمان فس فمر ساعتک ته اډر وکړه خپلو نوکرانو ته یعملو بها چې دوی عمل وکړي په دې صحیفه د دې مطابق وکړي خلکو سره ظلمونه نه کوي خیر فاتیته بها محمد ابن حنیفیه وی چې ما راوړو عثمان ته بها دغه صحیفه او دغه کاغذ نو فقال هغه راته وایي ځان سره کېده فقال عثمان راته ووی چې اغنها واپس که دا عني زمانه لرې که دا زمانه اغنها لرې که دا صحیفه عنا زمونږ نه مطلب دا و چې د دې نه لویه صحیفه چې هغه د ابوبکر صدیق سره وه د هغه صحیفې مطابق د هغه کاغذ مطابق حضرت عثمان صاحب عمل کو نو وی دې ته زموږ ضرورت نشته اغنها لرې که دا صحیفه او دا کاغذ انه زموږ نه اوس وګورئ حضرت عثمان خط ورولې حضرت علی خط ورولېږه چې دی که د رسول الله د زکات مسلې دي هغه ورته وایي دا خط زمانه لرې که نو رښتیا وایي علي به غوسه شوی و که نه به نو که بد وی نن به بد ویلی وي خو په دغه ورځ هم بد ونه وي فاتیتو فاتیتو بها نو ما راوړه دغه صحیفه او دغه کاغذ علیا واپس علي ته فاخبرته ما ورته خبر ورکړ نو ما ته وایي بچیه چې د کم ځای نه دی دا خط اغشتی دی هملته یې کېږده کور کې د وړی و که نه نو فقاله دې پلار راته ووایي چې ځاها کېږده دا خط حیثو اخستها دا هغه ځای کې چې د کم ځای نه تا دا اغشتی و خام وقال الهميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقا قال سمعت المنذر الثوري عن ابن الحنفية قال دي وي أرسلني ابي وی زه قلم خبل بلار علي او راته وی خذ هذا الكتاب واخل دا كتاب دا خط چې په هغې کې احکام د صدقې دي او فذهب به دا خد یوسه الی عثمان عثمان ته فان فیه په دې خط کې چې دی امر النبي صلی الله علیه وسلم هغه حکم دی د پیغمبر علیه السلام فی الصدقه په باره د څه کې د صدقې کې څنګه ښه